وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي حالات ذکر کوي الله تعالی د عیسی علیه السلام چې الله تعالی به د عیسی علیه السلام سره مخاطبه کوي د قیامت پر ورځ باندې دا پکې صحیح قول پکې دا دی صحیح قول پکې دا دی و اذ قال الله یا عیسی تاسو ما ویل د عیسی علیه السلام حالات په دوه رکوګانو کې بیانې په مخ کې رکو کې حاجات ذکر شول د عیسی علیه السلام پنځه حاجتونه نو دا د قیامت حالت الله تعالی ذکر کوي نور حالت او دیتا اعاده د بعد العهد وای په منځ کې د مایده واقعیا کې په منځ کې راغله نو الته کې مخکې ویلیو کنه تاسو ته ما خبر او کړله چې وایز قال الله یا عیسی ابن مریم مخکې داغه بیان شو عیسی علیه صلوات و سلام نو الله تعالی ته پوس کړي قیامت پر ورځ باندې اذکر نعمت علیک و علی والدتک نو قیامت حال روانو کنه نو اوس پکې دا اعاده د بعد العهد په منځ کې به کې نور څه ذکر شلو واپس هغه ته اعاده کوي واپس هغه واقعیت دی و اذ قال الله یا عیسی او کله به چې وایي الله تعالی ای عیسی علیه صلات وسلام ای عیسی زوی د مریم ا انت قلت للناس آیا تا ویلی خلکو ته اتخذونی چې ونی سیما و امی او مور زما الهین حقدار د باندې دوانه من دون الله سوا د الله تعالی نه الله تعالی به د عیسی علیه صلات وسلام نه دی پښتنه کوي چې خلکو ستاد عبادت کوم نو تا دې خلکو ته ویلی چې زما او زما مور عبادت کوي د الله تعالی نه علاوه قال نو او بوي عيسى عليه الصلاه والسلام سبحانك پاکی رتا در د شریک نه قال سبحانك جواب ذکر کیږي جواب ذکر کوي عيسى عليه الصلاه والسلام یو جواب سبحانك دا تحقیقی جواب دی په دې کې اظهار د عقیده د عیسی علیه السلام الله تعالی زما عقیده خدا را چې ستا سره شریک نشته ری الله تعالی تر هر عیب نه الله تعالی تر هر شریک نه الله تعالی تر ولد نه پاکی سبحانك دا اظهار د عقیده د عیسی علیه السلام ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق دا دویم جواب ما یکون لی دې ځکه ما یکون په معنا ده ما یمکنو ما ينبغي ما يتصور الله تعالی د دې تصور نشي کېدلی الله تعالی دا خو امکان هم نه لري چې د خلکو ته ویمه مګر هغه خبره چې زما زما ما یکون لی نه دی جایز زما لپاره نه دی ممکن زما لپاره ان اقوله چې زه ویم ما لیس لی هغه وینا چې نشته ما لره به حق ما لره لایق نه ده ما لیس لی به حق چې ما لره دغه څه حق نشته الله ته داسې ویناګانو زما سره حق هم نشته لري زما لپاره ممکن هم نه ده چې داسې خبره وکړم ان كنت قلته الله تعالی کما ویلی دی خلکو ته چې ما زما مور عبادت وکړي نو فقد علمته الله تعالی ته پاغي باندې پوي ځکه تعلم ما په نفسي دا جمله علت نه مقول لپاره ځکه ته پويږي په اسبانه چې ما په ذکر دي ولا اعلم ما په نفسي کا ځنه پويګم په اسبانه چې ستا په نفس کې دي دا الله تعالی په صفاتو کې دا الله تعالی لپاره لپس د صفت د نفس ثابت دی بغیر د تعویل او بغیر د تمثیل او بغیر د تشبیه نه دا صحیح عقیده پکې دغه ده دا الله تعالی نفس دا مشابه نه دی د مخلوق د نفس سره د غي سره تمثیل او تشبیه نشي ورکوله انک انت علام الغیوب په دې کې دا بل دلیل یقینا ته علام الغیوب ته پویږي په پټو خبرو باندې الله تعالی مونږ پینې پویږي او ته په باندې پویږي ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله دا جواب دی دغه بل سوال چې مخکې تیر شو ا انت قلت للناس ته تر خلکو ویل دا خبره تا کړې نو اوس دا بل جواب دا ذکر کړي ما قلت لهم ما نو ویل هغه ته د خلکو ته الا ما امرتنی به مگر هغه چې تا په ما ته حکم کړی دی ما ته دا غي بیان کړی دی ما امرتنی به ما امرتنی به څه شری ان عبد الله چې بندگی وکړي د الله تعالی دې ته وای ان تفسیریه دا مامور به ده ما امرتنی به تا په حکم کړی دی الله تعالی غسه شری نو ان عبد الله دا ان تفسیریه شو او دا بیان د مامور به شو په دې کې ذکر شوی دی توحید الالوهیت او توحید الربوبیت ما ته دا دوه خبرې کړې چې الله تعالی خپل رب ومني او دغه سي الہ صرف یو الله تعالی ومني چې بندگی خاص کوي الله تعالی لپاره چې رب زما دی رب تاسو لري وکنت علیهم شهیدا او اومزه په دې باندې خبر مادوم تو پیهم چې سو پورې زه په دې کې موجود ما زه په دې کې ژوندې ما مادوم تو پیهم حیان څو پورې زه په دیو کې ژوندی وم الله تعالی زه په دیو باندې خبر وم فلما توفیتنی الله تعالی کله چې واخیستلم تازه پوره اخیستل چې مراد دی مرګ ته مراد دی نو کنت انت الرقیب علیهم دا سی فلما توفیتنی کله چې تا واخیستلم اسمانون ترې وخې جوړم الله تعالی ورستو دا غینه زه په هیڅ باندې نه يم پوه شوی چې خلکو څه کړی ما ته دا غی علم نشته چې کله زه په دیو کې ژوندی وم او زه لاندې پزمکه کې اوسېدلم نو ردیو په ټولو حالت باندې زه پوه وم چې چا زما خبره منلې ده چا نه ده منلې خو لیکن کله چې زه تا واخیستلم اسمان ترې وخېژولم نو الله زه ته بیا نه یم خبر او کله چې زه تا واخیستلم او پاتې کړم الله زه ته بیا نه یم خبر شوی كنت انت الرقيب عليهم الله تعالی ته خاص ساتنه ساتون کې علیهم د دیو په حال باندې الله تعالی د دیو د حال ساتنه کوونکی ته انت رقیب رقیب د الله تعالی په صفت کې راشي ساتنه کوونکی په معنا د محافظ سره دی و انت علی کل شین شهید او الله تعالی ته په هر څه باندې حاضر ناظر الله تعالی حاضر ناظر ته الله تعالی مونږ په دغه باندې نه پویو الرقیب ساتنه کوونکې دویم الرقیب عالم د د امت په احوال باندې داغي په اعمال باندې الله تعالی ته په عالمي زه په عالم نه یم ان تعذبهم فانهم عبادك نو کته عذاب ورکړي دیو ته نو فانهم عبادك دیو خو یقینا ستا بندگان دي دا قول هم د عیسی علیه السلام دی ان تعذبهم الله تعالی کته عذاب ورکړي دیو ته د دیو په کوپر باندې چې توبه ونه باسي او تو ته عذاب ورکړي په آخرت کې نو دې کې په عبارت کې تقدیر دی نشته څه اعتراض پتا باندې فلا اعتراض علیک په تا باندې څه اعتراض نشته څه ملامتیا را باندې نشته ولی فانهم عبادک دا د غیر پر علت دی ځکه الله تعالی دا خوستا بندگان دي فانهم عبادک په تا باندې څه اعتراض نشته بلکې دی خوستا بندگان دي و ان تغفر لهم او کته بخنه کې دیو ته نو دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی نو الله تعالی ته دا غینه عاجز نه الله تعالی په تا پسې څه عجز لاحق نه دی ته دغه کولی شي بلکل نو ټولو ترجمه به داسې کوي اوس ان تعذبهم که ته عذاب ورکې دیو ته نو الله تعالی په تا باندې څه اعتراض نشته لري ځکه فانهم عبادک دا خو ستا بندګان دي نو مالک چې په مملوک کې څه اختیار هر څه چې کوي نو هغه کې کولی شي تصرف و ان تغفر لهم او که ته ته بخښنه کې نو الله تعالی تر دینه عاجز نه بخښنه او توکه په ان کان تل عزیز ځکه یقینا ته زورور ذات الحکیم حکمتونه والی دا ان کان تل عزیز دا علت سره پاره د ما قول قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار دا بشارت دی متعلق دی د حال د عیسی علیه السلام سره قال الله الله تعالی به وی هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا هغه ورځ ده چې پیدا ورکې رښتونو ته صدق هم رښتیا داغي چا چې په دنیا کې رښتیا ویلي نو په آخرت کې به هغه ته دغه رښتیا د پیدا به ورته ورکي الصادقین مراد لري نه هغه خلق دي چې همیشه لپاره رښتیا وایي نو په رښتیاو کې اول رښتیا د الله تعالی توحید منل دي اول رښتیا پکې د الله تعالی توحید منل دي د دیو جنا ابن کثیر رحمت الله علیه دې کې معنا کړی دا هاذا یوم ينفع الصادقین الموحدین صدقهم توحید داغي چې د الله تعالی د توحید تصدیق کړی دی هغه منلی دغه سي الصادقین نه مراد دعوت کوونکي حق ته نو په دې کې اول انبیاء علیه صلوات و سلام مراد دي نو پیدا به ورکې هغې ته صدق او مرشته د هغې د دې نه مراد سره پیدې نه مراد داره چې ثواب به ته میلاو شي په آخرت کې الله تعالی به ووایي هاذا دغه یوم داسې ورځ د ین په صادقین چې پیدا به ورکې رښتونو ته یعنی ثواب به ته میلاو شي صدق هم د رښتیا او د هغې لهم جناتون لهم جناتون دا بیان دی دغه ین په عود لپاره لهم جناتون هغه پیدر دیو د پاره سره نو لهم جناتون دا تفصیل او بیان او وضاحت دی ین پاو دیو د پاره جنتونه دیش به ګلان دی داغینه ولی خالدین فیها بر همیشه ویلی پای که همیشه رضی الله عنهم الله تعالی راضی دی دیونه ورزو عنه او دیو راضی دی الله تعالی نه رښتیا ویل په حدیث کې راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو صحابي ته پوسوک وی دا الله تعالی پیغمبره مسلمان زناکار کېدلی شي که نه نبی علیه صلات وسلام چپ شو خو بیا ویل قد یکونو ذالک کله کله داسې وشي یو سړی مسلمان هم او زنا ترې وشي یو مسلمان غلاګر کېدلی شي که نه نبی علیه اسلام غلی شو خو بیا ویل قد یکونو ذالک وی کله کله داسې وشي مسلمان به ومي خو لیکن غلا ترې وشي خو وی د الله تعالی پیغمبره مسلمان دروغجن کېدې شي کنه نبی رسول الله ته نه په یو ځل کې دروغ او ایمان نشي جمع کېدل نن سوار مسلمانانو حالات وګوره چې مسلمانان څومره دروغ وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي واقعیا بیانې وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام زموږ راغلی نو زما مور وای زه بهر وم زما مور ماته आवाज وکړ اکثر داسې کیږي دا ماشوم د کور نه بهر مور او توازو کی یا پلار یا ته مشر څوک اوازو کی راشه نه نه درکم راشه ټاپیانی درکم راشه پلانې شه درکم لکه سوله ورکی نه خو هغه راضی نه نو دیر پار ول دوکه ورکی چې دا راشه نو نبی صلی الله علیه وسلم وی وی زمون په کور کې ناس و زمون مور ما ته आवाज وکړه چې راشه سره لدر کم نو زه چې د کور ته راغلم نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا پښتنه وکړه چې سره ولور کړل کنه او زما مور مال کجوري راکړې وي نبی صلی الله علیه وسلم ته وی کتا اس دی الک لما شوم نه دوکه ور کړی وي نو وتا باندې بعد د درو ګنا لیکل شي وي پتا باندې به درو ګنا لیکل شي سارو ته هم دروغ نه وي سارو ته نه امام بخاری رحمت الله علیه هغه واقعه مشهوره ده کنه امام بخاری رحمت الله علیه چې د حدیث لیکلی دی ډیر په احتیاط باندې لیکلی چا ته اطلاع ورکړه چې پلانی علاقه کې یو عالم دی او دا غي سره یو حدیث یو حدیث ته صحیح حدیث ته نبی رسول الله سلام نو په سند ته معلوم دی ډیر اوږد سفر یو کړه غي خواله لاړ ډیر اوږد سفر کله چې دا غي خواته ورسیده او معلومات و معلومات باندې کور ته ځان ورساو نو دغه ته وک دغه کور کې معلوماتو کې در پلاني عالم کور دی او در پلاني عالم کور دی وی اواز ته وکړي زه ته حدیث ته پښتنه کوم وی هغه بار ته وته خپل اصل ځان سره بولې دی هغه ډیر غټ عالم او د جهاد د پاره تیاریم کا او نو اسونه باندې وسورلی او پاغه باندې تربیت زکاو امام بخاری رحمت الله علیه کله هغه دشت ته ورغه هغه سلینا اس تختیدلې دی اس تختیدلې او لریوته دی اوس د لمن د سره ټوله کړی ده او د اس تر سي आवाज کوي چې لکه راشه په دې لمن کې دوکول اور کوي چې بده کیا تا ته چوکر دی یار ته کل دی یار ته بل سپانی وغیرہ سبوس څه شعر ته په دې لمن کې امام بخاری رحمت الله علیه په تماشه دی او ګوري دی سړی ته چې دا څه کوي بس امام بخاری رحمت الله علیه چې دغه حالت ولې د واپس شو دغه زینه هغه سړی په आवाज وکړه عالم به ودرېګه سو کې ست بس یو کار باندې راغلی او مخ بس هغه کار زمانه کې وې څه کار دی بیا هم ته وای وې ما ته چا ویلو چې ستا سره د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثونه یو صحیح حدیث دی خو زه یې وستانه نه زده کوم ولې ته د اس سره دوکه کوې نو په تا باندې زما دا یقین نشته چې تا به د نبي اسلام په حدیث کې هم چل ول نه کړی د اس سره څوک دوکه کوي دا چارپایه دی تر دې سره دوکه کوي اکثره خلک چرګانو ته اواز کوي تی تی تی تی داسې ورته وکړي چې لکه چرګان ناشي وای نیسي خو لیکن هغه څه ورته ورچوي نه هسې ورته چلو کړي بیزر چان اکثر او تختیرس د لاس تر سه سه کې چې لکه خواته راولي او څول ور کینه خلک یو دو پانی راو شو کو کنه ترو کې سي راو شو کو وراشه دا خور که خوري او کنه خوري خو ته او ته دوکه خو ته تم کو کنه خوراک او نه خوراک کو بیا راغی کړ دې طالبان لچا سخیر اوسته ودا حلال کیدان به صحیح ده خو په دې اختر کې به حلال کو نو پیدا وړي راو کی نو بیا د نه خوار نشي دا او ته چوي دا واخه ماخه ته چوي چې خراب نشي نو د سیو شول چې هغه به ته واخه راوړل واچول به ته وای سات اختر را روان دی په دې کې به حلال کو یو څوره دی بعد چې هغه مالک راغی اختر در ورځ شتره کله چې هغه خپل سخی ولیده نو هغه بیخي هغه وخت دولول دی هغه وتویل کوي تاسو خو شی تبا کړی دا په خیر شو دا تاسو کړی دی وی ډیر لږ خوراک ورکوي چې خی خلک چې یو شی د قربانۍ لپاره ساتي د لاله ول لپاره نغې باندې خه خرچه کوي نو یې ورشه ته یې غوجلو ته ډکه ده دنده چې ورله نو هغه مونږ ته پلپولک وایي په پښتو کې پلپولک یو تریخ بوټی دی یو مردار چې هغه څاروي هیڅ شی نه خوري نو هغه غوجلې د پلپولکو نه ډکه وه نو د خوراک او نه خوراک سره زمونږ کار نشته خو مونږ ته دغه واخه دی چولی نو دې کې خبره دغه ده نو څارو ته چې आवाज کوي نو په هغه ته هم دروغ نه وای یوم ينفع الصادقین صدقهم د الله تعالی پیغمبر وای علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر نی دغه رښتیا وای ځکه ان من جزاء الحسنه الحسنه بعدها دا رښتیا انسان ډیرو نیکو ته راکږي و ان البر یهدی الی الجنه په دې باندې جنت ته لاړ شي او منطقیان وایي حدیثت لري که نو معنی دا شوله چې رښتیا ویل سبب د جنت د تللو دی جنت ته ورشي په رښتیا باندې او تاسو ځان د دروغ نه بچ کئ ځکه په دروغ انسان ګناهونو ته راکاږي و ان الفجور یهدی الی النار او ګناهونه انسان بیا جهنم ته راکاږي لنډه دا شوله چې دروغ سبب د جهنم د تللو دی او الله تعالی په لعنت ویل الله تعالی ټول مؤمنان مسلمانان د دروغ نه بچو ساتي لهم جناتون دی لپاره جنتونه به اګلان دي دغه نه والي خالدین فیها ابدا همیشه وي پای کې همیشه رضی الله عنهم الله تعالی راضی دی د دیونه ورزو عنه او دیو راضی دی د الله تعالی نه رضی الله عنه الله تعالی دیو په دنیا کې داسې کارونه کړي دي چې الله تعالی ته راضي دی ورضو عنه په قیامت کې به الله تعالی دیو ته دومره نعمتونه ورکړي چې دیو به خوشاله شي په هغې باندې وذلک الفوز العظیم دا کامیابي لویه ده لله ملک السماوات والارض تاسو ته ویلو په اخر کې مسله توحید لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله تعالی لپاره بادشاہی د اسمانو د ځمکې ده او ما فیهن او څه چې د اسمانو په ځمکه کې دی او هو علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر شی باندې قدرت واله دی الله تعالی په هر شی باندې قدرت واله دی پس و ما فیهن مخلوق په اسمان کې کم ملائک دي په ځمکه کې ملائک دي انسانان دي پیریان دي حیوانات دي نباتات دي جمادات دي په دې هر څه باندې د الله تعالی بادشاهي ده وما فيهن والله وهو على كل شيء قدير او دغه الله تعالی پر شی باندې قدرت درونکې ده د هر څه د هر څه قدرت د الله تعالی سره